ماتن رحمت الله علیه په صدد او بیان د صفات سلبیه تنزیهیه او د واجب تعالی کې ده نو د دی واجب سبحانه د پاره نور صفاتونه ذکر کړي شارح صرف یو غرض دا اغا تحقیق المقام او د دې صفاتو د پاره دلائل بیانوي د يا يې چې الله رب العزت د پاره شکل او صورت نه ده راغلی لکه صورت د انسان يا د فرس ولې وې دې وجې نه چې که چېرته صورت او شکل د واجب د پاره ثابت سي فيلزم ان يكون حادثا لكن تالي باطل فالمقدمه مثله وجه د بطلانو تالي خو ظاهره ده ځکه وجوب او قدم منافي ده له امکان او حدوث ذاتي سره وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې الله رب العزت به بیا حادث وګرځي وی وجه د ملازمه دا دا چې دا شکل او صورت اغا لقبلې دی له خواصو د اجسامو نه ده نو که باری جسم سي هر جسم اغا مرکب وي هر مرکب اغا حادث وي نو لازم بسي حدوث د باری تعالی او یا دویمه وجه ذکر کړي چې اصل کې شکل او صورت ثابتېږي د هغه چا د پاره چې هغه کم یا متکمم راغلی وي او باری تعالی که کم او متکمم وګرځي نو هر کم او متکمم هغه ممتد وي هر ممتد هغه قابل تقسیم وي او هر هغه شی چې هغه قابل تقسیم وي په هغه باندې عدم راځي ځکه تقسیم ویل کېږي انعدام د هویت اولی احداث د هویتین آخرینو ته نو چې کله انعدام او عدم په یو شی باندې راسي نو هغه قدیم نه وي ځکه قدیم یې دی لره ما لا اقبل العدم اصلا چې هغه نه عدم سابقه لري او نه عدم لاحقه لري نو دې وجې نه چې په ده باندې به بیا عدم راځي عدم چې په کوم شی باندې راځي هغه حادث وي نو بیا به لازم سي حدوث د باری تعالی تعالی الله عن ذلك علوا کبیره په دې باندې علما او یو سوال نقل کړی دا هغه دا ده چې ماتن رحمت الله علیه خو ویلې چې د الله د پاره صورت نه دراغلی حالان کې د یو حدیث مبارک نه د دې معلومات کېدلی سي چې د الله د پاره صورت سته لکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم علیه السلام یې چې الله ویلي دي چې خلق آدم علی صورته آدم علی السلام د الله تعالی په خپل صورت او شکل پیدا کړی دی نو تاسې به له دې نه جواب وکړئ چې له دې نه شکل او صورت د واجب دپاره نه ثابتېږي. د دې صورت نسبت الله تعالی ځان ته کړی ده نو معنی دا ده چې الله پیدا کړی د آدم علیه السلام علی صورته په هغه صورت باندې اختاره الله عز وجل من بین سائر الصور وباحسنها چې الله رب العزت په هغه شکل او صورت دی جوړ کړی ده چې انتخاب یې الله کړی وو په مابین د دې ټولو اشکالو کې او دارنګه په هغه بهترین صورت او شکل باندې الله رب العزت پیدا کړی وو نو چې د انتخاب کړی وو د غوره کړی وو لدې وجنا د ته نسبت راغلی ده نو د دې دا معنا نه ده چې دیغه کوم شکل او صورت او هغه شکل او صورت هغه الله تعالی آدم علی السلام ته مور کړی ده نو دې وجې نه مسئله دا سوه چې د دې نه دا نه ثابتېږي چې د الله د پاره دې شکل او صورت راغلی وي نو کلام د ماتن رحمت الله علیه په خپل ځای باندې صحیح کلام ده د یا یې چې الله رب العزت هغه محدود هغه د حد او د نهایت والا نه ده او دارنګ الله تعالی معدود او د عدد والا نه ده ولې وې دی وجنا چې ک الله محدود وګرځي نو بيا بم لازم سي حدوث د باري تعالی تعالی باطل مقدمه مثله وجه د ملازمه که ده يې موږ محدود وګرځوو ذي حد يې وګرځوو نو د ده د پاره موږ يو نهايت او اندازه ثابته کو يا د ده د پاره جنس او فصل راوړو نو جنس او فصل هغه راځي اجزاء ذهنيه اجزاء ترکيبيه دي نو بيا به لازم سي ترکيب په باري تعالی کې او ترکیب په باری کې باطل ځکه ده چې هر مرکب محتاج وي اجزاء لره احتیاج اماره دی امکان او دی حدوث دانو لازم بسی حدوث دی باری تعالی او دارنګ الله تعالی معدودم نه ده اغا دی عدد والم نه ده ولی وی دی وجنه چې عدد اغا محل لپاره دی کمیات وی نو بګرځي باری تعالی کمه او اوس موږ او تاسې وویلې چې دغه کم او متکمم باری نه ده ځکه لازمیږي حدوث د باری تعالی تعالی الله عن ذلک علوا کبیره الله تعالی متبعض او مرکب لدی اجزاونه نه ده معنی ده چې د الله تعالی د پاره نه اجزاء ترکیبیه راغلي دي او نه د د پاره اجزاء تحلیلیه راغلي دي مخکې ما پرګ درته کړی وو شارح نن ذکر کړي چې اجزا تحلیلیه ترکیبیو کې فرق دا ده چې که قوام او جوړ دی یو جسم له کومو اجزاو نه راغی نو دې ته اجزا ترکیبیه ویل کېږي او چې کله دی یو جسم او دی یو مرکب هغه ته تقسیم او تحلیل اجزاو ته کوي د تحلیل او د تقسیم نه بعد حاصلېږي نو دې ته بیا اجزا تحلیلیه ویل کېږي نو دی یې چې الله تعالی نه مرکب له اجزاو نه ده نه تحلیل و انقسام اجزاو ته کېدلی سي ځکه بیا لازمیږي حدوث د باری تعالی تعالی الله عن ذلک علوا کبیره ولې وې دی وجنا چې کچیرته د د لپاره اجزا راسي یا ترکیبي یا تحلیلي نو اجزا د جسم او د مرکب د لپاره وي لازم به سي ترکيب و جسميت په باري تعالی کي او دا مستلزم و حدوث و امکان د باري تعالی لره او دا منافع و له وجوب او له قدم ذاتي د الله تعالی سره نو ثابته سوله چي الله تعالی نه مرکب له د اجزاو نه ده او نه انحلال و تقسيم د اجزاو ته کيدلای سي معنی ده چي نه د ده د پاره اجزاء ترکيبي سته او نه د ده د پاره اجزاء تحليلي سته او بل دا دا سی واجب سبحانه اغا متصف په ماهیت سره نه ده ولې وې دی وجنه چې کچیرته د متصف په ماهیت سره سي نو د یو ماهیت جنسي وګرځي یا ماهیت نوعي وګرځي نو بیا بم لازم سي بیا بم لازم سي اغا امکان او حدوث دی باری تعالی طالبات المقدمه مثلا وجه د ملازمه وي ځکه چې د متصف په ماهیت سره کې نو مخکې موږ او تاسو وضاحت کړی وو چې یا به دا ماهیت جنسي وي یا به ماهیت نوعي وي که ماهیت جنسي اخلي نو کل ما له جنس فله فصل ابو نصر فارابي ضابطه ویل ده او کوم شی د پاره چې جنس فصل وي هغه نوی مګر مرکب وي او هر مرکب په قوام کې اجزاو ته محتاج وي احتیاج اماره د امکان او د حدوث ده نو لازم بسی حدوث د باری تعالی تعالی الله عن ذلك علو کبیره او که دغه ماهیت ماهیت نوعی بوله نو امتیاز دی یو نوعی لبل نه په شخص سره راځي را د متقدمینو دعوا چې تشخص دا جزوی له شی نه په ماهیت د شی کې داخل وي نو چې جز وګرځیدل چې د دې لپاره جز راغی په پیدلې نو تشخص خو به خامخا یې چې د دې وینو امتیاز دی بل نه وسی نو دغه تشخص به د نه جز راغلی وي جز خو د جسم او د مرکب د پاره وي او هر مرکب هغه حادث او ممکن وي نو بیا لازمیږي حدوث او امکان د باری تعالی او دا مګو ویلې چې وجه د بطلان او تعالی هم ذکر کړه چې دا منافد لقدم او له وجوب ذاتی دی واجب سبحانه سره نو مسله معلومه شوه چې الله رب العزت الله رب العزت اغا په یو صورت او شکل باندې نه ده الله رب العزت اغا محدود او معدود نه ده دیغه تقسیم اجزا او ته نه کیږي جوړ له اجزا و نه نه دراغلی متصف په ماهیت سره نه ده او دا رنګ الله رب العزت دیغه د پاره کیفیت نه ثابتېږي لکه مثلا لوند یا طعم ده یا رائحه ده یا حرارت ده یا رطوبت ده یا یبوست ده کیفیت ولی الله ته نه ثابتېږي ویدې وجنه چې کیفیات د له خواصو د جسم نه دي نو چې کله الله تعالی د جسم نه منزه ده نو د خواصو د جسم نه خو بو په طریقې اولا سره منزه وي په پیدل جهان ته مرسته بل دا صفات ذکر کوي ورته ولا مصورنا ذات دی باری تعالی هغه د صورت او د شکل والا نه ده لکه صورت د انسان یا د فرس ځکه دا له خواص د اجسامو نه دی حاصلېږي د اجسامو لره په واسطه د کمیاتو د کیفیاتو سره او په احاطه د حدودو او د نهایاتو سره چې حد په دې باندې احاطه کړې ده یا د دې لپاره نهایت راغلی ده ولا محدود نه او دا ذات دی باری تعالی هغه د حد او د نهایت ولا نه ده ولا معدود نه او نه دغه باری تعالی هغه د عدد ولا ده ای ذی عدد و کثرت هغه د عدد والا نه ده ای یعنی معنی یې دا ده لیس محلنا نه ده محل لپاره د هغه کمیاتو چې هغه کمیات متصله دي لکه اندازې سولې ولل منفصلتې او نه د هغه کمې منفصل لپاره لکه سلسله د اعداد سوله وهو ظاهر دا خو ظاهره ده چې الله عدد ولې نه ده وي ځکه عدد خو يايي نسب مجموع د حاشيتينو ته نسب مجموع د حاشيتينو ته او نسب مجموع د حاشيتينو دا شروع کيږي د څونه د دونه د دونه په لاندې په یو باندې د عدد اطلاق نه کیږي عدد څه ته ویل کیږي چې کله دواړه طرفونه جمع کې دی غي نیمایي لکه دوه دي کنه اوس د دې یو طرف ته څو دي صاحبانو یو ده او بل طرف ته څو دي درې دي نو یو درې دی غنی مای ته څه ویل کیږي په خو پیدا لیکنه څلور دا عدد ده ولې د څلور نه لاندې څو دي درې او د څلور نه پورته څو دي پنځه درې او پنځه اته دی غنی مای نو عدد څه ته یی نیمایی د مجموعه د طرفینو چې اعلی او ادنا دواړه طرفونه جمع کې دی یغو نیمایی د ته عدد ویل کیږي په تطبیق خو پوه شو کنه نو اوس یو د دې لپاره نسب مجموع د حاشیتین استه فوقانی طرف خو استه لیونه پورته سودی خو لاندې ترنه بل طرف سته چې هغه طرف هم راواخلې له یغه بل سره جمع کې او بیا دې یغه نیمایي راواخلې نه یو نه لاندې خو ستنه نو دی وجنه الله تعالی خو یو ذات ده نو هغه معدود نه ده هغه د عدد والا نه ده ځکه عدد یا نسب مجموع د حاشیتین ته او الته دیغه لپاره نسب مجموع ستنه طرفین ستنه په خو پیدل کنه وهو ظاهر دا خو ظاهره ده ولا متبعز ولا متجزي نزا د باری تعالی هغه د تبعیض او د تجزیه والا نه ده ایزی ابعاز او اجزاء نه ولا مترکب منها او نه جوړ شوی ده لدی اجزاء نه لما فی کل ذالک ځکه په هر یو د دې کې احتیاج راغلی دا چې هغه منافی ده له وجوب ذاتیه سره فما له اجزاؤنا نو هغه مرکب چې د هغه دپاره اجزا راغلې وي، يسمى باعتبار تألفه نو دی مسمّی کېږي په اعتبار د جوړ د ده سره له دې اجزاؤ نه مرکب او په اعتبار د انحلال د ده سره اليها دغه اجزاؤ ته چې تقسيم او تفريقه يې وکړي متبعضا ومتجزيا نو دې ته هغه متبعض او هغه متجزي ويلې کېږي. نو د اجزاء ترکيبي تحليلي فرق يې وکړ. چې ترکیبي اجزا کوم وي چې د جسم جوړ ورنه راغلی وي او تحلیلي اجزا کوم وي چې د جسم تقسیم ورته سوی وي ولا متناهنه ذات باری تعالی متناهنه دا زکا تناهی له صفاتو د مقادیرو د اعدادونه ده نو دام په کم کې راځي الله تعالی کم او متکمم نه د اوس مګو تاسو ویلې ولا یوصف بالماهیت الله تعالی متصف نه ده په ماهیت جنسی سره لپاره د شیانو ځکه معنا د دې قوله چې ما هو هغه داوی من ای جنس هو چې دا له کوم جنس نه ده ځکه مجانست هغه ثابتوي تمایز له متجانساتو نه په فصول مقومه سره لکه امام د فلاسفه ویل دي چې کله ما له جنس په له فصلنا ځکه جنس وی ما به الاشتراک او هر ما به الاشتراک غواړي ما به الامتیاز او ما به الاشتراک ما به الامتیاز اغا د مجانس نثابتي کې په اصول مقومه سره رطوبت د یبوست د دا وغیر ذالک له دې نه علاوه مما د هغه نه چې هغه له صفاتو د اجسامو نه دي او توابع د مزاج دي مزاج څه ته ویل کېږي ترکیب ترکیب چې د دغه عناصر اخلاط اربعونه د عناصر اربعونه کله جوړ راسي ترکیب یې وسي نو دا وی په حالت دی اعتدال کې زیاته یو لرم نه دې ته مزاج ویل کیږي نو مزاج او ترکیب یو شی ده هو پیدل مزاج هم د ترکیب نه عبارت ده او ترکیب هم د مزاج نه عبارت ده نو دا ټول له صفاتو د اجسامو او له توابع د ترکیب او د مزاج نه دي نو که چېرته د الله رب العزت دپاره دا ثابت سي نو لازم به سي کونه جسما ومرکبا او دا دواړه باطل دي ځکه لازمېږي حدوث د باري تعالی تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا ولا يتمکن فی مکان.